منتخب چې د دې انتخاب کړي شوی دی ها غره کړي شوی دی من کلام شفیع دا کلام د شفارس کوونکی ها العزیز چې ډېر عزتمند دی اقتبسته راغسته ما دی کتاب لرا او پشان د سبا دی المعروف چاغه ته نوم کې خودلې شوی یا المعروف چاغه مشهور کړي شوی بمشکات المصابیح په مشکات مصابی سره داغه نه مدا کتاب راغسته وسمیتو زاد طالبین من کلام رسول رب العالمین او معلوم کې خو دې کتاب ته فزاد الطالبین سره دا کلام د رسول د رب د مخلوقات چون کې بعضی کسانو ځان له کتابونو نه دی پیدا کړی بیا به ان شاء الله ډېر ډېر ویم زه صرف یو ورځ نیمه لګ لګوم ورځ به کې بیا ورورو کې سبق ډېر ان شاء الله ها اما بعضو پس د بسم الله او د حمد نا فهذا کتاب دا کتاب چې وجیز اندار مختصر دی منتخبن دیوی ته وای او مصابی او چراغان دا دیوا چاغه پلقیږي وسمیته زاد الطالبین او د تمانومی خدای په زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین